بسم الله الرحمن الرحیم محترمه د یوې ضروري مسلې پوښتنه مې درڅه کوله هغه دا ده چې دا بعضې خلک کم چې دوی خپل ځانونه د اسلام له مذهبه بغیر و نورو مذهبو ته منسوبه کوي لکه بعضې وایي موږ حنفي مذهب والا یو او بعضې بیا وایي موږ شافعي مذهب والا یو او بعضې وایي موږ حنبلي مذهب والا یو او بعضې وایي موږ مالکي مذهب والا یو او بعضي وايي موږ شيعي مذهب والا يو او بعضي وايي موږ قيداني مذهب والا يو او بعضي وايي موږ بلروي مذهب والا يو یعنی د مځکې پر سر چې کوم دا اوس خودساخته خواهشاتي دینونه جوړ شوي دي چې د الله عز وجل له طرفه د داسې نوي دینونو پر جوړولو باندې هیڅ دلایل نه دي موجود نو دا یو هم دین نه ده بلکې دین خالص هغه ده چې هغه په وحی سره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغلی ده چې هغه خالص قرآن او حدیث دی چې دین اسلام ورته ویل کیږي نو په دغه مذهبو والا کې خدا بعض عوام معذور معذور بالجهل کېدای سي او دا ملایان چې کوم په دا مذهبو کې دي او دا یو قسم عوام چې و دوی ته د قرآن او حدیث دلایل را رسېدلي دي خو د هغه باوجود دوی د قرآن او حدیث عقیده نه قبلوي او خپل مذهبونه نه پرېږدي خالص د خپل مشرانو د تقلید له وجې نو دا مذهبه والا خو ښکاره مرتد دي تر څو چې له دا مذهبو وتلي نه وي او خالص قرآن او حدیث یې د خپلو مسلو په حل کولو کې کافي بللي نه وي او د خپلو ځانو دپاره یې صرف هغه نوم کړی نه وي کوم چې ثبوت یې په قرآن او حدیث کې سوی ده هغه یا مؤمن یا مسلمان ده نو د دغو خلکو حکم خو ښکاره ده او دوهم دا کم خلک چې اهل حدیث خپل ځانو ته وایي یعنی دوی وایي موږ مسلمانان یو عمل مخالف په قران او حدیث ده هغه په دې دلیل باندې الله عز وجل وایي فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول کچیر استاس په یو سکه جګړه راسي نو تاسو الله او رسول ته وسی او لکه څنګه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ویلي دي ترکتم فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب الله و سنت النبی خو د دې خبرې باوجود په دوی پسې تش په نامه اهل حدیث یعنی دا غواړي چې د قرآن او حدیث له نامه غلط استفاده وکړي دا خلک په جمهوریتي او دیموکراتیک حکومتونو کې برخه اخلي یعنی ګډون پکې کوي یا په جرګو و یا وغیره یا د وطنیت یا د قومیت په کفر اخته دي یا په نورو نواقضاتو د ایمان کې واقع دي سره له دې چې ښه خبر هم دي او دوم قسم بعض بیا په اهل بیا بعض بیا په د اهل حدیثو کې داسې خلک دي چې په جمهوریتي او دیموکراتیک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 بعضې اعمال په خپلو سترګو لیدلي دي او تر کومه ځایه چې موږ په دوی کښې معلومات لرو او د الله په نصرت سره کم سوچ او فکر چې موږ د قرآن او حدیث په رڼا کښې په دوی کې کړی ده نو زموږ د معلوماتو او تحقیقاتو موافق دا کم خلق چې وخپلو ځانو ته اهل حدیث وایي دا ټول موږ ته د قرآن او حدیث په رڼا کې دننه پر درې قسمه رامعلوم شوي دي نو په دوی کښې دا دوه قسمه د قرآن او حدیث په رڼا کې مرتد دي او دا یو قسم د قرآن او حدیث په رڼا کې صحیح مسلمانان دي او د دا دوه قسمو مرتدینو څخه اول قسم مرتدین هغه دا دي کوم چې دوی په جمهوریتي او ډیموکراسي حکومتو کې برخه اخلي او یا په قومي جرګو کې برخه اخلي او یا د وطنیت او قومیت په کفر اخته وي او یا دا کمپراسونه چې اوس کیږي لکه په دا پاکستان کې چې د کشمیر دفاع او تحفظ حرمین په نامه کیږي او بعضی خو تر دغه حد پکښې مرتد شوي دي العیاذ بالله چې دغه جمهوریت جمهوریت ته خدمت کول جائز او ثواب بولي لکه په پاکستان کې چې دا کومه ډله د لشکرې طیبې په نامه ده چې په اصل کې لشکرې مرتده ورته ویل کیږي او یا لکه دا بعضې د سعودي شیخان وغیره دا خلک و صحیح مؤمنانو ته کفار وایي او کفار او مرتدینو ته مسلمانان وایي لکه کوم مسلمانان چی قرآن او حدیث نافذول غواړی هغوی ته خوارج او ګمرهان وایی العیاذ بالله لکه د اسلامی خلافت مجاهدینو ته خوارج وایی العیاذ بالله او د دې په مقابل کې و هغه مرتد حکومتو ته مسلمانان او د مسلمانانو خیرخواهان وایي العیاذ بالله خو سره له دې خبرې دغه مرتدینو په ظاهره خپل ځانونه څه ناڅه پر شریعت هم برابر کړي وي او ځان ته د موحدینو او قرآن او حدیث والا نوم ورکوي العیاذ بالله نو د دغو خلکو حکم د قرآن او حدیث په رڼا کې دا ده چې دا صفا ښکاره له شکه خلاص مرتد دي او د دې خلکو د ارتداد دلائل چې چا ته ورسیږي یعنې د دوی فه ارتداد عالم شي چې دا مرتد دي او بیا هم و دوی ته مرتد نه وایي نو دا هم مرتد دي او د دغه مرتدینو دلائل دا دي د دغه کعب بن اشرف د زامنو په حق کښې الله عز وجل وایي د الله عز وجل له طرفه خو د دې باوجود یؤمنون بالجبت والطاغوت دی ایمان نه راوړي ایمان راوړي پر جبت او طاغوت باندې جبت جبت کاهنان شیطانان د یهودو سرداران د مشرکینو بتان جب لکه په هغه عصر کې هغه وو په دا اوس عصر کې هم چې دا خلک و دې کفار او تواغیتو ته فیصلې وړي او سجدې ورته لګوي دا هم جب دي و طاغوت دي طاغوت هر قانون ته ویل کېږي چې د قرآن او حدیث په مقابله کې وده ته فیصله ور وړل کېږي د قرآن او حدیث په مقابله کې فده باندې فیصله کېږي ويقولون وای للذین هغو کسانو ته کفرو چې هغه کافران دي هؤلاء دا کافران چې دي اهدا پر هدایت دي من الذین تر هغو کسانو آمنو چې ایمان راوړی ده سبیلا لوجې د لارې کافرانو ته وای تاسو لا تر دا مؤمنانو پر شا لا روان یاست العیاذ بالله هغه کافران چې هغه د اسلام دشمنان دي او کفري قوانین جوړ کړي دي نو دا خلک دا د کعب بن اشرف بچي ورځي هغوی قوانینو باندې فیصلې کوي او هغوی تواغیتو ته لبیک وایي او د هغوی تواغیتو صفتونه کوي او مؤمنان بد بولي سره له دې خبرې ځان ته بیا یو نوم ورکوي نو دا خالي دوکه کول دي نو دا اصل مرتد دا خلک دي وقال الله تعالی لا رب العالمین وای اپ حکم الجاهلیت یبغون دا خلک اوس هم د جهالت فیصلې غواړي دا خلک اوس هم په جهالت باندې فیصله کول غواړي سره له دې چې قرآن او حدیث موجود دي د فیصلې شیان موجود دي هغه څه موجود دي د الله له طرفه چې په هغه کې د هر شي د د هر شي حل سته ومن احسن من الله حکما لقوم یوقنون او څوک دی ډیر شایسته د الله څخه په فیصله کې د هغه قوم د پاره چې هغه یقین لري ای الله پیدا کړی د الله به شب زموږ استاد په باندې کې سکمې فیسی واقعي کیږي په هغه به دغه په حل کولو به الله رب العالمین شپویږي او کداغه خلق شپویږي العیاذ بالله بیا هم د خلکو ته تاسو فیصلې وروړئ په خپل رب فیصله نه کوئ له خپل رب سره په جنګ یاست څنګه خلک یاست جهالت هغه زمانې ته ویل کېږي چې هغه د رسول الله تر زمانې مخکې وه او جهالت هر هغه شي او قانون او طریقه ده چې د قرآن او حدیث خلاف وي بیا که په هر نامو وي نو وقال الله تعالى الله رب العالمين واي ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك آیا ای پیغمبر ته نه ګوري هغه کسانو ته چې دی ګمان کوي دی وایي وایي وایي موږ ته یو موږ ایمان راوړی ده پر هغه قرآن باندې چې تا ته نازل کړل شوی ده او پر هغه مخکنیو کتابو باندې مو هم ایمان راوړی دی چې هغه مخکې تر تا نازل کړل شوي وو تورات انجیل زبر وغیره خو د دې باوجود ځان ته هم دا نوم ورکوي چې موږ ایمان راوړی دا خو د هغه باوجود یریدون ان یتحاکم الی الطاغوت اراده لري دوی د دې فیصلې او تواغیتو ته ووسی یو طرف ته ځان ته د مؤمن د مسلمان نه ورکوي تش په خوله باندې بل طرف ته بیا ورځي د تواغیتو ته فیصله وروړي کفري دیموکراسي وطني قوانینو ته فیصلې وړي خود ساخته مذاهبو ته فیصلې وړي او قرآن و حدیث ته فیصله نه وروړي ځان ته مؤمن وایي ایماندار ځان بولي پر قرآن و حدیث باندې فیصله ته واغیتو ته وړي نو نو په دغه ځای کې وقع بن اشرف ته تاغوت ویل شوی ده چې کعب بن اشرف ته فیصله وروړله کېده لکه څنګه چې هغه يهودي ول رسول الله ته وفیصله وسو او منافق القع بن اشرف ته وسو د آیاتونه را نازل شول الله ول څنګه د رسول الله موجود د طیف قع بن اشرف فیصله کوي هم همدا شانته تاغوت هر قانون ته ویل کیږي چې هغه د قران او حدیث په مقابل کې جوړ شوی وي بیا که په هر نامه وي لکه په دې وخت کې دا د جمهوریت قانون شوی او قبایلي نظامونه او دا موجوده خودساخته مذهبونه شول لکه دا د حنفیت مذهب شوی او دا د شافعت مذهب شوی او دا د شیعت مذهب شوی او دا د قیدانیت مذهب شوی وغیره دا خودساخته مذاهبو د فیصلې وړي وقد امروا ان يكفروا به الله وای ما تاسو ته امر کړی د د دې ستا چې به کفر کوئ په دې تواغیتو باندې په دې کفري وضعي قوانینو باندې به کفر کوئ نه به منئ ورته وایه دا کفري قوانین دی الله وای دې خلکو ته ووایاست دې کفارو ته چې دا چا جوړ کړي دي دا کفري قوانین دي داسې کفر باندې وکړي چې موږ انکار ورڅخه کوو موږ یې نه منو ويريد الشيطان اراده لري شيطان ان د دې يدلهم سي ګمراهان کې دی ضلالا بعيدا په ګمراهي لري سره نو الله وایي و طرف ته ځان ایماندار بولی چې زه مسلمان یم بل طرف ته فیصلې وړي و تواغیت وته نو الله وایي ازعمون دا تس په ګمان ځان مسلمان بولی الله رب العالمین وای په دا اراده لا دی مرتد ده چې خالي اراده یې وکړله د کفري قوانینو ته د فیصلې وړلو دالته لا دی مرتد ده نو دا خلک چې کوم اوس دا موجوده قوانین دي که د پاکستان کې دي که په افغانستان کې جوړ شوي دي که په سعودي کې که په نور ملکو کې تش ودین نمود اعتبار نشته چې دا د مسلمانانو ملکونه دي نو باس نه نو دا کفري قوانین ته فیصلې وړل په دې سړی مرتد کیږي کعب بن اشرف ته یوه فیصله وړل کېده هغه عمر بن الخطاب له هغه کس څخه سر پوره کوي صرف په یوه فیصله باندې ول څنګه رسول الله موجود ده عمر بن الخطاب ګر سره دی ورته وویل چې رسول الله موجود ده ته ماته ولې فیصله راوړې زه څوک یم چې رسول الله موجود ده هغه فیصله درکړې ده او ته ماته فیصله راوړې نو قران او حدیث چې موږ نو د دې وجه څخه عمر ابن الخطاب سر څخه پرکې سر پر یو په سلا باندې زموږ په وخت کې بسته قوانین ورته جوړ شوی دي او په هغوی باندې فیصلې کول کېږي په زرګونو دا به څنګه مسلمانان پاتې څوک چې په خپله دا قرآن خو څه عبث نه ده راغلی چې خلک یې نن خالص په کورو کې ایښی ده یا اور یې وخت وي هغه دې ورباسي یا پر مړو باندې وایي یا د منو صرف خالص تعویزونه په کوي وغیره یا د غرنګه د نورو مفاداتو د فاره استعمالوي دا قرآن خو د ده د فاره نه دراغلی چې خلکو دغه چل په شروع کوي هغه ښه سړی خالص دغه د ځان ته شوی سی وخت تې راکښته کې مچې کې ښه سړی نو موږ دا بولو نورې قرآن دغه بند یې شی ده راغلی د قوانینو د فیصلې لپاره قرآن ده هغه یې بند ایښی ده او دوی تللي دي نور قوانین یې د ځانو لپاره منتخب کړي دي په هغوی فیصلې کوي له دې نه یې ټوکې جوړې کړي دي والله العظیم که دا بل شی وي نو دا قرآن خو دې دپاره نه ده راغلی قرآن خو د حاکمیت دپاره راغلی ده دا قرآن یو ما حکیم کوي پر دې ځمکه به حاکمیت زما وي تا نن قرآن غشتی دی هلته تواغیتو قوانینو ته فیصلې وړي کفري قوانین هم ورته مقرر کړي دي بیا هم ځان ته مسلمانان وایاست العیاذ بالله وقال الله تعالی الله رب العالمین وایي ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون څوک چې په منزل الله فیصلې نه کوي دا کافران دي څوک چې په قرآن فیصلې نه کوي دا کافران دي نن قسم قسم د قرآن د فیصلې لو د قرآن د حکمیت د نړولو د فار قسم قسم پریبونه دا کافران جوړوي ځان ته مؤمنان وای الله اکبر ستاسو د کفري څټې والله العظیم له عمري تورو سره جوړې دي له عمري تورو سره سم عمري عمري ځوانان الله رب العالمین را فرته کړي چې ستاسو په دې څټو باندې موږ سمې بازۍ وکړو لکه تاسو د قرآن په فیصلو باندې بازۍ کوئ والله العظیم انشاءالله نږدې ده چې موږ به ستاسو په دې ککرو باندې دغه رنګه بعضې وکړو لکه تاسې چې په قرآن کوئ لکه تاسو چې قرآن له فیصلې بند کړی دی انشاءالله بیا به ته له خبرو باندې یاست موږ د چړو واري وي د چړو وقال الله تعالی لا رب العالمین وایي افغیر الله ای بلا الله دغه آیات هغه وخت نازل شوی دغه آیات هغه وخت نازل شوی کله چې مشرکین راجمع سول و رسول الله ته یې وویل چې موږ ستا له انتقادو څخه تنګ راغلي پر خپلو بتانو زموږ پر الهو باندې هر وخت ستا انتقادونه وي ورسه دریم کس وټاکه د فیصلې دپاره چې زموږ ستاسو پرېکړه وسي بس دا قصه خلاصه شي نو الله رب العالمین ورته وویل چې پیغمبره پرېږده د کفارو خبره پرېږده د قرآن له خبرې مه اوړه که په قرآن فیصله کوي خو صحیح ده که نه کوي داسې جواب ورکړه افا غیر الله ورته ووایه چې بې له الله ابتغي زه ولټوم حکما بل فیصله کوونکی وهو الذي حال دا الله هغه ذات انزل الیکم الكتاب چې را لېږلی د موږ ته کتاب مفصلا په تفصیل سره وضاحت کوونکی وضاحت کوونکی قرآن پروت ده بیا زه ولاړ سم دریم کس راولم الله اکبر بیا زه ورسم یو سړی راولم د الله رب العالمین قرآن کښېدم چې العیاذ بالله دا د قرآن فیصلې چې دي دا صحیح نه دي دا قرآن یو د ظلم کتاب راته ښکاره سي سیدا او د هغه په مقابل کې یو کس کښېنوم چې اوس به د کس فیصله وکم حال دا قرآن پروت مفصل وضاحت کوونکی څونه ظالمان دي دا خلک الله اکبر قرآن پروت په قرآن فیصلې نه کوي ورځي یو تواغیت یو کس ګوري یو مردار هغه راولي دلته کښېنوي د الله په مقابل کې او دا وایي چې دغه کس چې کومه فیصله وکړه هغه ښه ده تر چا د قرآن او د حدیث تر فیصله بیا هم ځان ته مسلمان وایي العیاذ بالله نو دا یو قسم اهل حدیث خو خلاص ول دا د قع بن اشرف د زامنو احکام خو تاسو ولیدل چې الله رب العالمین دوی ته څه وویل دا هم بیا ځان ته اهل حدیث وایي د قرآن حدیث والا نوم ځان ته ورکوي الله اکبر اوف تکبیر ستاسو ای تواغیتو ای د لشکري خبیثه سفیانو ستاسو د وسر پرې کېدو ته لږ وختونه پاته دي د الله رب العالمین په ذات می قسم ستاسو په ککروي به موږ داسي داسې بازی وکړو لکه خالد بن ولید چې د موانعین زکات د مرتدینو په ککرو باندې وکړي خالد بن ولید ابو بکر صدیق ورته وویل خالد خلک مرتد کیږي ګوره چې رحم باندې ونه کړي خالد ورته ته بېغامه څه ورلی داسې سټایلونه یې په وکړلو داسې سټایلونه چې بعضې تر غره راوغورځول د غره تر غټو غټو لاشو یې راوغورځول بعض یې داسې کړل چې یو کاڼی به یې لاندې کوي بل کاڼی به یې ورباندې د ده سر به ورباندې کښېښوي په بل کاڼي به یې ووایي چې سر به یې داسې ورچکنای کوي او نیمه یې ورو ته وغورځول والله العظیم انشاءالله موږ د خالد بن ولید د عمر ابن الخطاب د ابوبکر صدیق المسی او ستاسو فکر وبه انشاءالله موږ دغه رنګه بازی وکړو انشاءالله یاد ساتئ د لشکر خبیثیه صفیانو او نورو مقلدینو مذهبیانو چې تاسو نن د قرآن او حدیث په مقابل کې مذهبونه جوړ کړي دي د ابا حنیفه بچیانو تاسو هم والله لازم که خپل ځانونه راڅخه خلاص کړئ والله العظیم چې څوک صرف رواج د قرآن او حدیث په مقابل کې چلیږي که هغه موږ پرېږدو یاد یې ساتئ داسې به انشاءالله داسې په خرپ ډېر به موږ تاسو مردار کو په داسې سختو مرګو به مردار کو انشاءالله لکه خالد بن ولید چې هغه ته هغه ته مردار کړل ابو بکر صدیق ویل والعاجزت نساء ښځې عاجز دي ان یلدن مثل خالد بن ولید چې د خالد بن ولید په چنګ پرنګ بچی راوړي داسې ښځې له دې عاجزه دي چې کله د خالد قتلونه ولیدل چې هغه مرتدین په دغه شټیلو باندې قتل کړو په دا نګه شټیلو موږ تاسو موږ تاسو ان شاء الله مردار کو په دا نګه سخت شټیلو باندې ان شاء الله باذن الله بنصر الله را روان ده د د د مهدی لشکر نور پر افرته کېدو ده تاسو بیغامه سي دا څه به شینې ان شاء الله در باندې ډاکې کو لکه په عراق شام کې چې اول کال مجاهدینو په شیګانو باندې ډاکې کړې ده به ستاسو په لرو باندې په لړسنو باندې ستاسو په لړسنو ستاسو په کلمو باندې به انشاءالله موږ د الله په د الله رب العالمین په نصرت سره د اوها مرغان د دریابو مایان او د غره حیوانان به موږ ستاسو په کلمو باندې مړوو انشاءالله د الله رب العالمین په ذات مې قسم انشاءالله موږ به مړوو والله والله العظیم د حق لشکرې به راځي د حق لشکرې به راځي لږ وخت فاته ده ته دا سوچ مه کوئ چې موږ به تر پایه دا کفرونه کوو او دغسې په طبیعت یې کوو والله العظیم جهنمونه خو هم په درډه کېږي خو ځان ته خبره ده خو د الله رب العالمین په ذات مې قسم یې والله العظیم چې اول به انشاءالله الله پاک زموږ سینې په تاسو باندې یخوي نو دا خو یو قسم ته اهل حدیث و تاسو په نامه اهل حدیث ور دوه حکم خو خلاص دویم قسم په اهل حدیثو کې تش په نامه اهل حدیث هغه خلق دي چې په هغوی کښې خو دغه صفات نه یو موجود لکه کم په دا تېره ډله کې چې موجود ول یعنې په جمهوریتي او ډیموکراسي حکومتو کې خو برخه نه اخلي او نه د وطنیت او قومیت په کفر اخته وي او نه هغه مسلمانانو ته چې هغه نافذول د قرآن او حدیث غواړي هغوی ته خوارج هم نه وایي یعنې کافر ته کافر او مسلمان ته مسلمان وایي خو په دوی کښې نور داسې صفات موجود وي چې په هغه هم سړی کافر کیږي لکه له هغو صفاتو څخه اوس موږ بعضې تاسو ته بیانوو انشاءالله اول صفت اول صفت دا په دوی کې موجود وي لکه په له هغو خلکو بیزاري نه کوي کم خلک چې په کفر کې واقع دي یعنی کم خلک چې په ناقضاتو د اسلام کې واقع دي ناقضات لکه څوک د قبرو او فرانو په عبادت کوي او څوک بیا د مذهبو عبادت کوي لکه زه حنفي مذهب یم وغیره او څوک بیا د دیموکراسي او جمهوریت عبادت کوي او او څوک بیا د قومیت او وطنیت په عبادت اخته وي وغیره یا په نورو ناقضاتو د اسلام کې واقع وي و دې خلکو ته دا کم څوک چې په ناقضاتو د اسلام کې واقع دي و هغوی ته دعوت هم ورکړل شوی وي یعنې دوی په دې باندې هم پوه کړل شوي وي چې په دا کمو کار وکړي چې موږ واقع یو دا د کفر دی یعنی د دې خلکو ارتفاع موانع تکفیر هم کړل شوې ده یعنی له دا خبرتیا سره بیا هم د خلک د کفریات له دا کفریاتو څخه خپل ځانونه نه باسي نو له داسې خلکو څخه قرآن بېزاري کول فرض کړي دي او له داسې خلکو سره موالات کول په دې سره سړی کافر کیږي تاسو راسئ چې یوار دا موالات وپېژنو چې دا موالات له کافر سره څه ته ویل کیږي موالات معنا دوستي او هغه کم کارونه دي چې هغه سړی وکړي له کفارو سره دوستي ورته ویل کیږي او سړی په کافر کیږي او دا باید ضرور سړی وپېژني ځکه که ځکه چې ډیر خلک د هغه د موالاتو او مداراتو او موعهداتو او احسان او انصاف ترمنځ فرق نشي کولای نو هسې بې ځایه په افراط او تفرید کښې واقع شي نو نتیجه دا شي چې مسلمان ته کافر ووایي او کافر ته مسلمان ووایي سره له دې خبرې چې له موالاتو بغیر دا نور شیان چې کوم دي لکه مدارات معاهده او احسان او انصاف دا په بعضو اوقاتو کې له بعضو کفارو سره کول جایز دي او موالات په هیڅ وخت او هیڅ قسم کافر سره نه دي جایز او هغه کم شان چې دي هغه صلح کول کفارو سره لکه دا کم چې تیر سول دا په بعضو اوقاتو کې له کفارو سره جایز ده هغه د قرآن حدیث پر ونا کښې دننه داسې نه لکه دا اوس موجوده تنظیمو والا د حماریان د حماریتیان او نورو چې کوم دا کار کړی ده دا صرف د محدیې له نامه څه دی ګټه اخیستې ده د خلکو په سترګو کې خاورې را اچوي چې موږ دلته معاهده کړې ده دا موالات و ته ویل کېږي په دې سره دی ښه سم مرتد دي او دغه رنګه دا نور خبیثې والا وغیره نور چې کوم دي دغه تواغیت دغو دا کارونه کړي دي د مرتدینو نو دغه دته دغه نه سویل کېدای موحده هغه قرآن حدیث پر وړاندې دننه کیږي هغه نور شروط لري دا شروط نه دي د صرف خلق په خطا کړی دي نو هغه را بس خپل خبره تاغه ده نو هغه موالات یعنی دوستی له کفارو سره و دغه کار وته ویل کیږي اول له کفارو سره محبت ساتل دویم د هغوی دین اختیارول دریم د مسلمان په مقابله کې د هغوی مدد کول څلورم د هغوی په کفري کارونو راضي کېدل نو په دې سره سړی کافر کیږي هغه په دې دلیل باندې قال الله تعالی لا تجد قوما ای پیغمبره ته به نکې پیدا یو قوم یو داس قوم یؤمنون بالله والیوم الاخر چې دوی د ځان ایمانداره بولي پر الله او پر ورځ د آخرت باندې خو د هغه باوجود یوادون من حاد الله ورسوله چې دوی د دوستي وکړي دغه چا چې هغه د الله او د رسول مخالفین دي چې پر هغه باندې د الله او رسول خبره بده لګیږي العیاذ بالله نو دا مؤمن دا غیرت مؤمن دوستی نه ورسره کوي ولو کانو که څه هم هغه خلک اباءهم مور پلار د دوی وي که دومره ور نږدې دي چې مور پلار یې دي بیا هم دوستی نه ورسره کوي او ابناءهم یا زامن د دوی دي او اخوانهم یا ورونه د دوی دي او عشیرتهم یا قربان د دوی دي اولئک دغه کسان چې دي دغه مؤمنان څه دي چې دغه له مخالفینو د الله او د رسول سره چې دوستي نه کوي کتب فی قلوبهم الايمان الله وای ما د دې په زړه کې ایمان ور لیکلای دا ور مضبوط کړی مې ده و ايدهم بروح منه ټینګښت دې مې کړی ده په نصرت سره خپل طرف و يدخلهم داخل بکم دی جنات و باغوت تجري سبيز بمن تحتها لاند تراغلن هارو ویالی خالدین فیها امیشه بوی په غو بیالو کې دا خالدین فیها همیشه به په هغو بیالو کې داسې نه چې یو کال به پکښې یا دوه کاله یا درې کاله بیا به نه وي نه تر پایه به پکښې وي رضی الله عنهم الله وایي زه له دوی خوشحاله یم ورضو عنه او دوی له ما څخه خوشحاله دي اولئک حزب الله الله وایي دا زما عسکر دي الله خبردار ان حزب الله یقینا دا عسکر چې د هم المفلحون یقینا دا کامیاب دي الله خپل عسکر دلته هغه څوک وبلل چې د اول اول د الله د دین په خاطر بیزاری له مور و فلار او له قربانو را شروع کړي وي په دې کې دا خبره ده که د چیرې فلار حربي کافر وای وژل کیږي به او که حربي کافر نه وای بیا به خدمت کول کیږي او د زړه دوستي به نه ورسره ساتي دویم کفري صفت دویم کفري صفت په دوی کښې دا موجود وي چې په داسې مجلسو کې کښېني چې په هغوی کې په قرآن او حدیث پورې ټوقې کېږي او یا کفر ورباندې کېږي نو په داسې مجلسو کې کښېناستل نو په دې سره هم سړی کافر کېږي هغه په دې دلیل باندې قال الله تعالی وقد نزل عليكم في الكتاب یقینا ما در لېږلې ده دا خبره په کتاب کې په قرآن کې الله وایي دا خبره ما در نازله کړې ده ان دا اذا سمعتم آیات الله چې کله واورېدل تاسو آیاتونه د الله یکفرو بها چې کفر پکې دی ویستهزوه بها ټوکې پورې کېدې الله وایي چې زما په قرآن پورې ټوکې کېږي داسې مجلسو څه لرې اوسئ داسې مجلسو ته مه ورځئ فلا تقعدو معهم مه ورسره کښېنئ له دې خلکو سره حتی یحوز فی حدیث غیری تر څو چې دی په یو بل مجلس نه کې شروع سی تر هغه پورې ما ورسره کښېنوي په دې وخت کې الله اکبر انکم یقینا تاسې سیاس په دغه وخت کې اذن مثلهم په مثل د دوی یاست که دوی په داسې مجلس کې ول چې د الله په کلام پورې ټوکې کولې او تاسو ورسره کښېناستاست تاسو په مثل د دوی کافران یاست ان الله یقینا الله است جامع المنافقین یقینا الله است جمع کوونکی د منافقینو د والکافرین د کافرانو فی جهنم جميعا فجهنم کې د ټولو دریم کفري صفات دریم کفري صفات په دوی کښې دا موجود وي کله کله خو د مسلمانانو په مقابل کې له کفارو او مرتدینو سره څه نا څه مالي کومک وغیره یا نور کومک هم کوي او بیا وایي چې زه مجبور یم نو په دې سره هم سړی کافر کیږي هغه په دې دلیل باندې عباس رضی الله عنه چې کله په بندیانو د بدر کې راوستل شوی نو نبی علیه السلام طالبه د فدیې ورڅخه وکوله نو عباس په جواب کې ورته وویل زه خو مسلمان یم نو نبی علیه السلام ورته ویل اما ظاهر امرک فکان علینا مسند احمد هر څه چې ظاهر حال ستا وای هغه زموږ خلاف وای یعنی په ظاهر کې کافر او باطن دې موږ الله ته سپارو نو له دې حدیث څخه دوې مسئلې معلومې شوې یوه دا مسله ورڅخه معلومه شوه چې له کفارو سره کومک کول یا د کافر په سب کې د مسلمان مقابلې ته راتلل نو په دې سره سړی کافر کیږي بیا که څه هم کلمه وایي او د مسلمان نوم وځان ته ورکوي واغت اعتبار نشته او دویمه مسله دا ورڅخه معلومه شوه کم څوک چې له کفارو سره کومک کوي او یا د مسلمانانو مقابلې ته د کفارو په ملګرتیا کې راشي نو بیا د مسلمانانو لخوا ونیول شوی نو په دې وخت کې ده دا خبره وکړه چې زه خو مسلمان یم کلمه وایم یا مې توبه ده بیا داسې کار نه کوم نو اوس د ده ودي خبرو ته اعتبار نشته اختیار نه چلیږي د مجاهدینو خوښه ده که یې دغسې خوشی کاوی او که یې فدیه ورباندې اخیستله او که یې قتلوی خو د مرتد او اصلي کافر په دې ځای کې فرق شته ځکه چې د الله رسول من بدل دینه فقتلوه چا چې دین بدل کړي هغه قتل کړل سي د مرتد په حق کې دا فیصله ده خو بیا هم دغه د ضرورت پر بنا باندې دغه مسله تاسو له بعضي عالمانو سره شریک کړي د قران او حدیث په رڼا کې د دلایل ورڅخه وغواړي چې پر مرتد باندې هم پیدا اخستل جایز دي او که نه دي نو دا مسله ضرور تاسو درو ګورئ او ښه تفصیلي یې وګورئ کوشش ورپسې وکړئ څلورم کفري صفات څلورم کفري صفات په دوی کښې دا موجود وي چې کله کله په بعضې ځایو کې د قرآن د آیات یا حدیث په مقابل کې د بعضو شیخانو پر خبره یا د خپلو مشرانو پر خبره باندې خالص د هغوی د تقلیل د وجې ودرېږي نو د خپل مشرانو او شیخانو په قول او فعل باندې عمل وکي نو د دې په مقابل کې د رسول الله قول او فعل فریج دي نو په دې سره هم سړی کافر کیږي هغه په دې دلیل باندې قال الله تعالی ويوم يعض الظالم على يديه ورځ په قیامت به چکونه لګوي ظالم په خپل دواړو لاسو باندې خپل لاسونه بخوري تر څنګلو فوري یقول وای بدیا لیتنی هی افسوس ده اتخذت مع الرسول سبیلا کاش کې مال رسول الله لار نیولې وای د رسول الله په قول او فعل می عمل کړی وای د رسول الله حدیث د قران او حدیث خبره می منلې وای یا ویلتا هی الله قد لیتنی هی افسوس ده لم اتخذ فلانا خلیلا کاش کې ما پلان کې فدوستی سره نوای نیولې لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني یقینا زه خو ګمراه کړم د قران له خبرو ورسته لاغه چې قران ما تراغلی وای قران او حدیث راغلی ول موحدین وبرات ویل چې اې د قران او حدیث خبره و منی خو موږ به ول پلان کوي صاحب بیا داسې وای پلانکی صاحب بیا داسې کوي وکانه شیطان للانسان خذولا د شیطان انسان لره شرمونکی شیطان خو موږ دغه ځای ته راورسولو چې یو څه نسته او بس د مشر خبره ومنه په دې کې د خیر ده خو دا خیر ونسو داسې فیشې وسوې مشرکان به وایي کاش موږ ابو جیل او په په دوستي سره نه وای نیولی او منافقان به وایي کاش موږ عبدالله بن ابی بن سلول په دوستي سره نه وای نیولی او یهودیان به وایي کاش موږ کعب بن اشرف په دوستي سره نه وای نیولی او دغه رنګه هر مقلد به هغه خپل مشر یادوي چې کاش زه د رسول الله د قول او فعل په مقابل کې د خپل مشر په قول او فعل پسې نه وای تللی بعضې زموږ و بعضو نورو لر قانون سازان نه جوړوو حرام او حلال به یو او بل ته نه سپارو بې دلیله به په یو او بل پسې نه ځو د یو او بل څخه به په مسایلو کې دلایل غواړو د رسول الله قول او فعل به د خپلو مشرانو د قول او فعل په مقابل کې نه پریږدو موږ هم دغه ټولو ته دا وایو چې راسئ که هغه مقلدین دي که نور د تاغوت په اصطلاح کوونکي دي که ټول دي موږ دوی ورته موږ دا ورته وایو چې راسئ چې راسې له موږ سره دې برابرې کلمې ته کښېنئ نو بیا صحیح خبر ده کنې زموږ ستاسو اتفاق بل رنګه نسي راکلی خالص د قرآن حدیث پر خبره به سر راځي که ټوله نړۍ وغواړئ هم نسي راتلی الله وایي فان تولو که وګرځېدو دوی و دې خبرې ته نه کښېناستو فقولو اشهدو بأننا مسلمون تاسو ورته وایي یقینا مشاهدې ادا کوو چې موږ مسلمانان یو د قرآن حدیث لاره موږ نه پرېږدو پنځم کفري صفت پنځم کفري صفت په دې خلکو کې دا موجود وي چې دا خلک په خپل هم جهاد نه کوي او د حق مجاهدینو له ملګرتیا څخه هم لرې ګرځي دلته مې مراد د حق له مجاهدینو هغه مجاهدین دي چې خالص د قرآن او حدیث د نافذولو لپاره جنګیږي او هغه خلک چې هغه د کفارو په اشارو جنګیږي او یا د ابا حنیفه د مذهب د نافذولو لپاره جنګیږي لکه دا موجوده امارتیان او یا نور تنظیمي وسلوال نو دا مرتد دي بیا که د خپل جهاد ته د جهاد نوم ورکوي او که بل نوم ورکوي دا خالص د خلکو د توکه کولو لپاره نو دا خلک دا د حق مجاهدینو هیڅ مرسته هم نه کوي او وایي چې زه ویریږم او زه مجبور یم او کله خو د مجاهدینو په حق کښې ډېرې غلطې کفري خبرې کوي د جهاد او مجاهدینو په حق کښې وایي چې دا فساد ده او دهشت ده او د دهشتګردۍ او دهشتګردي ده او اسلام خو د دهشتګردۍ دین نه ده نو په دغه رنګه کارو او خبرو سره دا خلک مرتد دي هغه په دې دلیل باندې قال الله تعالی ومنهم من یقول اذن لي ولا تفتني بعضې له دې خلکو څخه څوک دي چې اجازه د پاتې کېدو کوو موږ ته اجازه راکړه موږ ته د پاتې کېدلو موږ جهاد ته مه درسره بیایې سنګر ته نه ځو او موږ په تشکیلاتو کې نه وځو الله نو ځکه بیا هلته موږ په فتنو کې واقع کېږو له موږ څه ګناهونه کېږي اصل کې جهاد ته تلل نه خوښ مجاهد یې نه خوښېږي بیا نو دا رنګه خبرې کوي الله وایي الا فی الفتنة سقطو شپږم کفري صفت په دې خلکو کې دا موجود وي چې کله لږ زور ورباندې راشي بیا چې هغه کومه د حق دعوه دوی شروع کړې ده چې هغه دوی وایي زموږ تګلاره خالص قرآن او صحیح حدیث دي نو هغه پریږدي او باطله دعوه شروع کړي بیا وایي چې موږ ویریږو نو په دې سره هم دا خلک مرتد دي هغه په دې دلیل باندې قال الله تعالی ومن الناس من یقول امنا بالله بعضې له خلکو څخه هغه دي چې دوی وایي موږ ایمان راوړی د پر الله باندې یو طرف ته د ایمان دعوی کوي فاذا اوذی فی الله بیا چې کله دوی ته لږ تکلیف دوی ته کله تکلیف ورکړل سي د الله په لار کې د الله په لار کې تکلیف ورکړل سي زحمت ورکړل سي لږ مشکلات ور باندې راشي جعل ګرځي فتنه الناس دا تکلیف د خلکو دا مشکل د خلکو کعذاب الله لکه عذاب د الله څه معنا لکه د الله له ویرې سي کافر مسلمان سي مسلمان کیږي همدارنګه دغه کس د تش په خوله سي د ایمان دعوه کړې ده دا بیا د بندګانو له ویرې څخه د کفارو له ویرې څخه کافر سي ها زندان داسې ورته ښکاریږي لکه جهنم ته سي ورغورځوي حکومتي شافیړه داسې ورته ښکاري لکه غر چې ورباندې راځي دومره ډارنې دومره ډارن سړی د الله بندګي کولای نسی الله غیرتی د غیرتی سړی به بندګي کوي پیغمبر غیرتی ده غیرتی سړی به امتی جوړیږي صحابه کرام غیرتی دي غیرتی خلک به ملګرتیا کوي جنتونه د غیرتی خلکو لپاره جوړ دي ای به غیرت به همت خلکو ته د اولویت درجه ما ورکوه ټینګ ودرېږ مضبوط ودرېږ الله پر دین الله به دین په دنیا کې عزتمن کې په آخرت کې ول ان جاء نصر من ربك بیا کچيري نصرتونه راسي له طرفه تربستا کعلاکی ونیول شي فتوحات راسي ليقولن بیا نو څه وایي دغه ویرندو کې دا د ګیدړ بچیان بیا څه وایي دا منافقین انا كنا یقینا موږ چې وو معکم موږ خو له تاسو سره وو دا کارونه خو ډېر موږ کول تاسو خو هسې لګیا واست الله وایي زه خو شته در خبر یم اولیس الله ایا نه د الله پاک بعلمه ښه خبر بما په هغه څه فی صدور العالمین چې په سینو د خلکو کې دي چې په زړو د خلکو کې دي زه په هغه ډېر ښه خبر یم ایخ سړی ستا په زړه کې څه دي زه در خبر یم خلک خو به تش په خلو خطا کې په دنیا کې او هم کو پریس پته د خلکو کې دا موجود وي چې هغه خپل لور او خور او یا د غرنګه بل مؤمنه زنانه و هغه مشرک مرتد په نکاح ورکوي چې هغه د قران او حدیث په مقابل کې د قبرو او پیرانو عبادت کوي او یا د دیموکراسي قانون عبادت کوي او یا د وطنیت او قومیت عبادت کوي او یا د مذاهب عبادت کوي یعنی د قران او حدیث دلیل ورته پیښ دی د هغه په جواب کې وایي چې زه دا نشم قبلولی ځکه چې زه حنفي یم فلان مې حنفي ده او نیکه مو حنفي ده او خاندان مو حنفیان دي او ملایان مو حنفیان دي یعنې د رسول الله سنت طریقې نشي قبلولی خالص د دغه شیانو د تقلید له وجې و چې پر خپل کفر ولاړ وي ښه یې پوه هم کړې چې دا کار کفر ده وایي زه کوم چې کفر ده هم زه کوم او دا خلک په خپل هم ځان ته په نکاح یو داسې مشرک مرتد اخلي چې هغه هم د قرآن او حدیث په مقابل کې د دغه ذکر سوی شیان عبادت کوي ته څنګه مسلمان یې چې ته دا مشرک سره ناست یې چې هغه وایي زه د رسول الله پر طریقه لمونځ نه کوم زه د پلار پر طریقه لمونځ کوم زه د پلار او نیکه له طریقې نه اوړم او ته بیا هم ورته ناست یې الایاذ بالله دې مشرک یې ته څنګه وخت ورسره تېروې څنګه دې زړه د مسلمان ده خو معلومه ده چې مسلمان نه یې که چیرې په تا کې اسلام وای چې ته د رسول الله په طریقه لمونځ کوې یا نور عبادت کوې او دا د خپل پلار او نیکه پر طریقه کوي د خپل مذهب پر طریقه نو والله العظیم که پتا کې ایمان وای که تا له دې سره شپه تېره کړې وای خو معلومه ده چې پتا کې ایمان نسته نو په دې سره هم سړی کافر کېږي هغه په دې دلیل باندې قال الله تعالی ولا تنکحوا المشرکات او نکاح ما کوئ د مشرکو ښځو سره حتی یؤمنه تر څو چې د ایمان راوړي وقال الله تعالی الله رب العالمین وای ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنو او په نکاح سره ما ورکوي لوڼه او خوند او یا بله مؤمنه زنانه مشرکانو سړو ته تر دې چې ایمان راوړي که چا وویل چې دا خو د مشرک اصلي په باره کې دي دا آیاتونه نو ته څنګه پر دې خلکو ورپیټ کوې جواب مشرک اصلي چې کافر دغه په څه کافر د خدای الله رب العالمین نافرماني کوي د قرآن او حدیث له خبرو انکار کوي دغه بل دغه وخت دغه وخت مشرکان ستي دي نو په دې کې بعضې هغه خلک چې دلایل نه یې ورسېدلي هغه موږ په یو بیان کې انشاءالله د هغه پوره وضاحت کړی ده نو هغه خو ځان ته خبره دی چا ته یې مسله نه یې ورسېدلې او کم خلک چې په دلایلو پوه هم کړل سي یعنې هغه د موانع تکفیر مسله ده یعنې وروسته تر اتباع د موانع تکفیره موږ دا مسله کوو چې کم خلک پوه هم کړل سي چې دا کار د کفر ده بیا هم دوی دا کارونه کوي یعنې خپل مذاهب نه پریږدي نو په دې خلکو او د اصلي کافر بیا فرق کم ده بلکې دا تر هغه بتر کافر ده ځکه دا پوه هم کړل شوی هغه ته خلا دلایل هم بعضو ته نه دي رسېدلي نه څو چوک هغه سره د هغو ته بعضې دلایل هم نه دي ورسېدلي هغه کافر ده یو هندي نجلۍ هغه دې کافره کېږي چې بلوغ ته ورسېږي او دغه رنګ په کرونو هندوان زنانه او نارینه دی الله جهنم تور غورځوي دغه رنګ روسیان او چینایان او زما ستا په وطن کې دی وایي څوک ځان د مسلمان وایي د قرآن او حدیث دلایل دین ورته ویل کیږي او دوی د هغه نه قبلوي له دې نه دې ګپ شپ جوړ کړی وي او خپل د دنیا په کار دې پوه وي او بیا دې داسې رنګه خلک بیا هم نه کافران کیږي بیا خو له کلمې نه دم جوړ ده بس پر ځان یې چپ کړی ده دا خو بیا داسې خبره سوله نو له کلمې نه به دمونه نه جوړو پر ځان به نفچ فکو چا د قرآن حدیث دلیل ذکر سو هغه رد کوي نو کې د پلار د نیکه له وجې رد کوي کې د تعصب له وجې رد کوي کې د استهزا له وجې رد کوي کې د هر چېر له وجې رد کوي بیا خو کافر ده په دې باندې د قرآن حدیث په مقابل کې به صرف د قرآن حدیث دلایل که څوک لري راوړي به ځکه چې نه دي دا مؤمنانې زنانه په نکاح حلالې و هغوی لره و هغوی کفارو لره او نه دي هغوی کفار حلال په نکاح و دي مؤمنانو زنانه ولره نو دا یو څو کفري صفات ول چې ما درته ذکر کړل د الله په توفیق سره نو دا خلک په دغه رنګه ناقضاتو د اسلام کې واقع دي او خپل ځانونه او خپل ځانو ته مجبور وایي او په دغه رنګه ناقضاتو کښې بعضې کم چې و خپلو ځانو ته شیخان او ملایان وایي هغه هم پکښې واقع دي بیا د خلک په دغه ناقضاتو د اسلام کې څوک په خپله خوښي پکښې واقع دي یعنې دا کارونه جائز بولي العیاذ بالله او څوک بیا د څه نه څه مفاداتو په وجه پکښې واقع دي او څوک بیا د کفارو او مرتدینو ته د ویرې له وجې پکښې واقع دي چې دا مرتدین او کفارو ته یې د ویرې په ځای کښې د اولویت درجه ور کړې ده العیاذ بالله او د الله عز وجل طاقت ته بیا نه ګوري او له خپل ځانو یې د بندگانو بندگان جوړ کړي دي او څوک بیا د مور او پلار په وجه پکې واقع دي چې زما مور او پلار پاتېږي او څوک بیا د زامنو په وجه او څوک بیا د ورونو په وجه او څوک بیا د ښځو په وجه او څوک بیا د خپلو قریبانو په وجه او څوک بیا د مالو په وجه او څوک بیا د تجارتو په وجه او څوک بیا د خوښو کورو د پاتې کېدو په وجه وغیره سره لدی خبرې چې الله عز وجل وایي یا ایها الذین آمنو لا تتخذوا اباءکم و اخوانکم اولیاء ایمان والاو تاسو ما نسئ خپل مور او پلار او خپل ورونه دوستان د ځان دوستان یې مه جوړوئ ان استحب الکفر علی الايمان کې د کفر لار پر ایمان خوښوله کې د کفارو کارونه خوښول کې کې کفري خلک خوشول کې د کفري خلکو مجالس خوشول مجلسونه تاسې دی بیا په دوستي سره مانسئ او د اسلام او د ایمان والا و سره نه خوشول او له هغوی سره نه لګېدله او د کفر طرف یې خوښاوه دوستي مه ورسره کوئ ومن يتولهم کبيام څوک لدی سره موالات کوي دوستي منکم لتاسې هغه څوک چې تاسو ځان ته مسلمانان وایاست فاولئک دا خلک چې دي هم ظالمون الله وایي دا هم ظالمان دي کمې هغه جهنم ته ورغورځول تاسو به ورګزار کړم فقال الله تعالی الله رب العالمین وایي قل ورته وایي ان کان که چیري اباؤکم مور او پلار ستاسې او ابناؤکم یا زامن ستاسې او اخوانکم یا ورونه ستاسې او ازواجکم یا ښځې ستاسې او عشیرتکم یا قریبان ستاسې واموال اقتربتموها هغه مالونه چې تاسو جمع کړي دي چې تاسو ګټلې دي و تجارت تخشون کسادها هغه تجارتونه چې تاسو وایس کوم جهاد ولاړو دا به بیا کوټه شي و مساکین ترضونها هغه کورونه چې تاسو ته خوښ دي دا ته قسم شیان سي دي احب محبوب دي الیکم وتاسو من الله تعالی لام درته محبوب دي ورسول تر رسول د لام درته محبوب دي وجهاد فی سبیله تر جهاد الله فلار کوم درته محبوب دي تر ټولو درته محبوب دي فتربصو بیا نو انتظار وکړئ حتی تر دې پورې یاتي الله چې راتله کوي الله پاک بیا امرې په عذاب خپل سره و بیا امره تر دې چې الله رب العالمین راتله کوي په فیصله خپل سره والله علی رب العالمین لا يهدي القوم الفاسقین او الله توفیق د هدایت نه ورکوي قوم نافرمانه لره څنګه پرتا باندې تر الله رب العالمین دا دونه شان ګران دي ای هغه را پیدا کړی دونه ککره در کړی ده ککرې پارته پکړی د اسلام غوندې نعمت یې در کړی ده بیا څنګه دغه رب تر مینه دې د نورو شانو محبت را مخته کوي بیا څنګه د ګران پیغمبر تر محبت دې د نورو شانو محبت را مخکې کوي بیا څنګه دجهاد تر محبت د نورو شیانو محبت را مخکې کوي نو والله العظیم که په تا کې ایمان وای که دا کارونه تا کړي وای نو ګوره یاد ساته چې د مؤمن زیاته مینه له الله رب العالمین سره وي نو د دغو دویم قسم خلکو حکم دا ده چې دا مرتد دي تر هغه وخته پورې چې له دې ناقضاتو د اسلامه یې خپل ځانونه نه وي ایستلي دا خلاص سو نو هر هغه څوک چې یو داسې ځای زندگی کوي چې هلته دوی په ناقضاتو د اسلام کې واقع وي او یا پکښې واقع کیږي نو پر دې مسلمانانو باندې هجرت فرض ده له دغه ځای څخه به ځي و داسې ځای ته چې هلته دوی په ماتېدونکو شیانو د اسلام کښې نه واقع کیږي لکه څنګه چې الله عز وجل ویلي دي یا عبادی الذین آمنو ان ان ارضی واسعه فایا فاعبدون ای بندګانو زما هغو کسانو چې ایمان مو راوړی دی یقینا ځمکه زما فراخه ده نو خاص ما لره بندګي وکړئ د بندګانو بندګي مه کوئ تر څو چې دغه مسلمانان پر هجرت کولو باندې قادر وي یعنی هغه اسباب چې د هغوی په وجه یو څوک له هجرت کولو معذور بلل کیږي یعنی که هجرت ونه کړي د الله له طرفه بیا معاف ده هغه دا دی سړی به ړوند وي یا به داسې بوډا یا وګډ وي چې پر مزل کولو قادر نه وي یا به لاره نه وي ورته معلومه یا به د لارې کرایه نه وي ورسره او یا به داسې زنانه او ماشومان وي چې هغه ضعیفان وي پر مزل کولو قادر نه وي نو په داسې وخت کښې به دوی د هجرت په انتظار اوسي تر څو چې دوی پر هجرت کولو قدرت پیدا کوي او کوشش به کوي چې د هجرت د هجرت د قادرېدلو اسباب ترلاسه کړي چې هر کله یې قدرت پیدا کوي بیا به دوی بیا پر دوی باندې هجرت فرض ده چې ویږي نو په دا وخت کې د دغو خلکو حکم دا ده چې دا مسلمانان دي ځکه دوی پر هجرت کولو قادر نه دي او که یو څوک پر هجرت کولو قادر وي او بیا هم له دغه ځایه څخه خپل ځانونه نه باسي په کومو ځایو کښې چې دوی په ماتېدونکي شیانو د اسلام کې واقع دي او یا پکښې واقع کیږي نو د دغو خلکو حکم دا ده چې دا مرتد دي ځکه چې د داسې ځکه چې د دوی داسې عذر نه ده پاته چې هغه د دوی لپاره موانع تکفیر جوړ شي نو د الله د رضا لپاره موږ دا خلکو ته دا وایو چي د دنیا د دا دوو شپو د د عارضي د خوند په خاطر د آخرت هغه شایسته هغه لویه زندګي مه خرابوي او که یې څه تکلیفونه په دنیا کې در باندې راځي هغه پر ځانو تیر کړئ ولاړ شئ هغو ځایو ته هجرت نه وکړئ چې په کومو ځایو کښې چې تاسو په ناقضاتو د اسلام کې نه واقع کیږي ځکه چې دا هغه وخت را رسېدلی ده چې رسول الله وایي په اخر وخت کې به سړی سحر مسلمان وي او ماښام ته به کافر وي او ماښام به مسلمان وي او سحر ته به کافر وي نو په دوی وخت کې نو په دې وخت کې له خپلو ایمانو سره ډیر احتیاط پکار ده دا دوه قسمه دوم قسم اهل حدیث او احکام په دغه بیان کې خلاص ول الحمدلله د الله په توفیق سره نو دغه حکم خو تاسو ول دی دریم قسم اهل حدیث دریم قسم په اهل حدیثو کښې هغه خلق دي چې هغه ښه استقامتي صابرین مخلص مسلمانان دي هغه خلق دي چې دوی په جمهوریتي او دیموکراسي حکومتو کښې برخه نه اخلي او نه په قومي جرګو کښې برخه اخلي او نه د وطنیت او قومیت په کوپر اخته وي او نه په دغه رنګه کوم کنفرانسو کښې برخه اخلي دا کم چې اوس په دا پاکستان کښې د کشمیر دفاع او تحفظ حرمین په نامه کیږي او د غنګه هغه خلک چې هغه په ښکاره ناقضاتو د اسلام کې واقع وي دي چې د قرآن او حدیث په دلایلو او خبرتیا سره یعنې سره له دې چې د قرآن او حدیث دلایلو رسېدل دي بیا هم دوی څوک د مذهبو عبادت کوي چې مرده امام صاحب مذهبیان او غیره او څوک د قبرو عبادت کوي چې له قبرو څخه څه غواړي او یا مړ یا ژوندي خلک په غیبو خبر بولي او یا مړیا ژوندو ته آوازونه کوي چې یا پلانکی بابا راورسیږي یا پلانکی حاجت را پوره کې وغیره او یا څوک د جمهوریت او دیموکراسۍ ته خدمت کوي او یا په قومي جرګو کښې برخه اخلي او یا د وطنیت او قومیت په کفر اخته وي او یا په نورو ناقضاتو د اسلام کې واقع وي نو له دغو ټولو خلکو څخه دوی د الله د رضا لپاره بېزاري کوي تر هغه وخته پورې چې تر څو دغه خلک له دا ناقضاتو راوتلي نه وي بیا که د دوی قریبان وي او که نور خلک وي دا خلاص شو او بل او نه په داسې مجلسو کښې کښېني چې په هغوی کې د الله په آیتو پورې ټوقې او استهزا کېږي او بل او نه له یو مرتد او کافر سره د مسلمان په خلاف مرسته کوي او او بل او نه د قرآن او حدیث په مقابله کې د ملایانو او شیخانو او مشرانو تقلید کوي او بل دا او بل دا خلک په خپل هم جهاد کوي او له هغو مجاهدینو سره چې هغه خالص د قرآن او حدیث د نافذولو لپاره جهاد کوي له هغوی سره مرسته هم کوي او بل دا او نه او نه دا وایي چې دا اسلام خو څه د دهشتګردۍ دین د نه ده او یا دا جهاد فساد علیاذ بالله یعنې دا شان خو دهشتګردي ده دا خلک څه کوي څه اسلام خو د دهشتګردۍ دین نه ده دا د لشکرې خبیثې دا د لشکرې خبیثې سپي سرغاپي په دا بیانو کې الله اکبر چیرې یاست چیرې یاست دا غټې غټې کفري څټې دا زموږ تنکۍ تنکۍ چړې الله خو دې ورته چې دا کیسته دا کفري څټې چې زموږ جهاد ته دهشتګردي وایه ته په څه کې یې ته په کم قانون کې یې د لشکرې خبیثې بچایه او بل په لږ زور راوړلو سره یعنې چې دا باطل پرستو له ترله په لږور زور باندې راشي هغه کومه د قرآن او حدیث دعوت چې شروع کړې ده هغه نه پرېږدي او خپله لور او او خپل خور او لور او یا دغه رنګه بل مؤمنه و هغه مرتد ته په نکاح نه ورکوي چې هغه د قرآن او حدیث په دلایلو له خبرتیا سره بیا هم د مذهبو عبادت کوي چې موږ د امام صاحب مذهبیان یو او څوک د قبرو عبادت کوي او څوک بیا مړ او ژوندي خلک په غیبو خبر بولي او څوک جمهوریت ته خدمت کوي او یا په قومي جرګو کې برخه اخلي او یا د وطنیت او قومیت په کوپر اخته وي او یا په نورو ناقضاتو د اسلام کې واقع وي او نه خپل ځان ته داسې مرتد او مشرک په نکاح اخلي چې هغه د قرآن او حدیث په مقابل کې د دغو ذکر شویو شیانو عبادت کوي او دغه رنګ له هغه ځای څخه چې هلته دوی په ناقضاتو د ایمان کې واقع کیږي نو چې دوی معذور نه وي په هغه عذر سره چې قرآن معاف کړی ده دا کوم عذرونه چې مخکې ذکر شول نو سوا د داسې عذرو څخه دوی هجرت کوي له دغه ځایو څخه په کوم ځایو کې چې دوی په ناقضاتو د اسلام کې واقع کیږي و داسې ځای ته چې هلته دوی په ناقضاتو د اسلام کې نه واقع کیږي نو د دغو خلکو حکم د قرآن او حدیث په رڼا کې دا ده چې دا صحیح استقامت والا مسلمانان دي هغه په دې دلیل باندې قال الله تعالی ان الذين يقينا هغه کسان قالوا ربنا الله چې دی وایي رب زموږ الله ده ثم استقاموا بیا پر دغه خبره مضبوط ولاړ دي چې کلمه یې ویلې ده چې یارې داسې ویل دي چې لا اله الا الله چې نسته لایق د عبادت منګر یو الله ده محمد رسول الله محمد چې د رسول د الله ده نو چې دغه کلمه ویلې ده تر دغه لاندې کوم شیان الله حلال کړي دي او کمې حرام کړي دي پر تحلیل او پر تحریم د هغوی مضبوط ولاړ ده نو تنزل علیهم الملائکه ولکم ولکم فیها ما تشتی انفسکم او دی په دې جنتو کې هغه شی چې خوښوي نفسونه ستاسو ولکم دی تاسو لره فیها په دې جنتو کې ما هغه څه تدعون چې تاسو یې غواړئ څه شی اوس غواړئ هغه غواړئ چې په دنیا کې به تاسو ویل الله او رسول ته چې ستاسو خوښه یې موږ به هغه کوو ستاسو بې خوښۍ به موږ یو کار هم نه کوو اوس نو الله تا ته وایي ورسه چې شی غواړې ټیش ته دې شو کېږي هغه به تا ته درسېږي چې تا په دنیا کې زما په خوښۍ پسې ګرځېدې اوس به دا نور شان ستا په خوښۍ پسې ګرځي هر شی به ستا په خدمت کې وي نزولا من غفور رحیم الله وای دا زما له طرفه تاسو ته میلمستیا ده الله اکبر اللهم اجعلنا منهم بفضلك الله رب العالمین ته خو نه دي خلکو وګرځي په خپل مهرباني سره څه د فتنو دا ورده دا به چیرې موږ پیدا کو ومن احسن قولا ممن دعا الى الله څوک د زیات څوک د شایسته خبرې ولا څوک د شایسته ومن احسن قولا څوک د شایسته خبرې والا ممن تر هغه چا دعا چې بلنه ورکوي الی الله و الله و طرف ته وعامل صالحا او په خپله هم عمل صالح لري په خپله هم عمل صالح کوي نو الله وایي دغه چا خبره تر چا شایسته ده چې د الله طرف ته د چا خبره به تر هغه چا شایسته وي چې هغه د الله طرف ته دعوت ورکوي او حق دعوت هغه ده چې هغه خالص د الله طرف ته وي او نه د تنظیم طرف ته وي او نه د یو چا پارټي طرف ته وي او نه د یو شخص طرف ته وي وقال وای دی اننی یقینا زسیم من المسلمین لمسلمانانو څخه یم ځان ته مسلمان وای داس په شرکي نومونه ځان ته نه وایي چې انني من الحنفین یا من الشافعین وغیره بلکې ځان ته وایي چې زه مسلمان یم الله تعالی موږ تاسو د مسلمان نوم منتخب کړی ده نو دا د دې خلکو بیان مکمل پر دې ځای باندې د الله په توفیق سره خلاص و دا آخري قسم ته اهل حدیث و چې دوی دغه رنګه پر استقامت ولاړي یعنې د اهل حدیث څه معنا دوی په دې معنا ځان ته وایي چې موږ په قرآن او حدیث عمل کوو خو دا خبره ده دغو خلکو ته موږ د قرآن او حدیث په رڼا کې دا یوه خبره کوو چې دا د اهل حدیث او سلفیانو نوم له خپلو ځانو وغورځوئ ځکه چې دا یو بدعتي نوم ده چې په قرآن او حدیث کې څه ثبوت نشته او نه په صحابه کې چا خپل ځانو ته اهل حدیث او سلفیان ویلي دي او که تاسو دا خبره کوي چې موږ خو خپل ځانو ته اهل حدیث او یا سلفیان نه وایي بلکې خلک په دغه نومونو راته وایي نو جواب موږ تاسو ته دا وایي چې په داسې حال کې چې تاسو په دغه نومونو نه یاست خوښ او خلک درته وایي بیا نو ستاسو ګناه نشته دا نو د خلکو ګناه ده چې خلک درته وایي خو تاسو به خپلو ځانو ته مؤمن او مسلمان هم خوښوئ چې موږ مسلمانان او مؤمنان یو نو په دغه خبرې چې کومې ما وکړې خالص ما د الله د رضا دپاره وکړې والله العظیم که مې له چا سره هېڅ تعصب یې کوی یم هغه به د الله د دین په خاطر یې چې د الله رب العالمین د الله د پیغمبر د خبرې ادب به نه کوي زما به ورسره بغض وي علاوه اول د عمل مات په ټول د عمل کولو ته فکر راکې او بیا ټول مسلمانانو ته او په دوه خبر کې کزه چیرې حق ته رسیدل یم الله رب العالمین دې ماته دا غوي ثواب راکې او که غوازه په ځای کې خطا سوی یم نو نو الله رب العالمین دې ما معاف کې انسان کمزوری ده او که زه هر چا په خپل غلطي خبر کړم ډیر ثواب به وي او ډیر دعاګانې به ورته وکم او که زموږ ورونه دی او که خوندې دي له ټولو څخه دا غواړم چې ما په خپلو نیکو دعاګانو کښې ما هېروي اخر دعوانا